ګڼې مېنې د دوهمې حصې څخه سباوون وردګ د سلامونو نه وروسته پوښتنه کوي چې زه د غاښونو یو تکلیف لرم چې کله خولې ته د اوداسه په وخت کې اوبه واچوم نو سمدستي مې غاښونه وینه وکړي نو څومره چې خولې ته اوبه اچوم همدومره زیاتېږي او که یې همداسې خوشې کړم هم تر ډېرو هغه وینه له لارو څخه زیاته وي نو که دا لارې تېرې شي روژه پرې ماتېږي او که نه او د اوداسه څه حکم دی و دغه ورور ته باید ووایم چې که داسې وي چې دغه وینه پر دغه ناړو باندې ډېره وه ناړې لږ وې او وینه پر ډېره وه د ده څه تېره سوه دا روژه ماتوي او کناړه وینه سر په سر و برابرې وې او هم روژه ماتوي که تېره شوه د هغه رنګه حکم د نقض الوضو دی یعنې اودس باندې ماتېږي پر دې خپل لاس باندې چې توکې او دا وینه و ناړو سره ګډې وي بیا د خپل فکر وسنجوه که داسې و چې وینه پر ډېره وه اودس مات دی او که ناړې پر ډېرې وې او دس نه دی مات او که وینه و ناړه سره سر په سر ستا په عقیده کې وه هم او دس باندې ماتېږي نو دغه ورور ته وایم باید د خپلو غاښو علاج وکړې دوا باندې وکړې د دې اصلاح وکړې که دغه وینه ستا څخه په روژه کې تېره شي نو وروره دغه روژه ماتوي او د هغه رنګه اودس هم ماتوي والسلام